الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والإيمان والإسلام واحد لأن الإسلام هو الخضوع والإنقياد غرض د ماتن رحمت الله علیه له د متن بیان د دوه نورو مسائلو ده یو مسله دا ذکر کوي چې د اسلام او د ایمان په مابین کې مغایرت ستا او کنه دویمه دا ده چې سړی حقا مؤمن ده نو د استثناء په د ایمان کې کوي چې ان شاء الله نو انا مؤمن ان شاء الله دا صحیح دا او کنه نو ماتن رحمت الله علی اوله مسأله دا وکړه چې د اسلام او د ایمان په مابین کې مغایرت نشته دواړه متحدین دي دویمه خبره چې هغه ماتن رحمت الله علی ذکر کوي نو دی یای نو دی یای چې دغه استثناء په ایمان کې مناسب نه ده دی یو یقیني مؤمن د پاره شارح رحمت الله علیه شرح لیکل دا غرض د شارح له تعلق د دې شرح نه پنځه خبرې دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه هغه تحقیق المقام دا دویم غرض هغه تایید د خپل قول ده په قول آخر سره دریم ذکر کوي نقل د سوال او لغې نه جواب څلرم ذکر کوي بیا نقل د سوال او لغې نه جواب پنځم ذکر کوي تفصیل المقام ما ویلې خلاصه د شرحې مختصر پنځه خبرې دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه هغه ذکر کوي دلیل لپاره د کلام د ماتنه تحقیق المقام دویم ذکر کوي تایید د خپل قول په قول آخر دریم ذکر کوي هغه نقل د سوال او لغې نه جواب څلرم ذکر کوي بیا نقل د سوال او لغې نه جواب پنځم ذکر کوي تفصیل المقام او دارنګه اغا د من المسلمین نم مصداق اغا د اغا اهل عیال او خلخانه د کور د لوط علی السلام مرادو نو بنا ان علی ذالک دا دواړه چې دواړه د پاره مصداق یو راغی چې اغا اهل عیال خلخانه د لوط علی السلام ده نو معلومه شوله چې دې باندې اطلاق د مؤمن امر راغی هغه مې ویستله نو اوس ګوره هغه مؤمنین او مسلمین دی پاره مصداق اکی یو شی راغلی دا نو ثابت سوله چې ان الايمان والاسلام واحدنا نو دغه مدعا چې ماتن ذکر کړه دا نقلا هم ثابت ده او دا رنګه عقلا هم ثابت ده تایید د خپل قول په قول د صاحب الکفایه کې د یای چې صاحب الکفایه ذکر کړی دي چې ایمان ویل کېږي د تا چې د سړي تصدیق وي فيما اخبر من اما اوامره ونواهيه چې الله تعالی له خوانه کوم هغه اوامر دي او کوم نواهی دي دغه نه څوک خبر درکې په دغه باندې تصدیق وکې دته ایمان ویل کېږي اسلام ویل کېږي دی لره چې ته انقیاد او خضوع وکې غاړه کېږدې لپاره د اولوهیت د باری تعالی نو دا غاړه کې خودل په سر راځي په دې راځي چې دغه اوامر او نواهی قبول کړي په پیدل او قبل اول دا دي چې د یو امتصال دی بل نه اجتناب وکړي نو قبل اول دي دي د ته ویل کېږي چې اسلام نو معلومه شولا چې دغه اوامر باندې اذعان په دغه باندې تصدیق او باور دغه ته ایمان هم ویل کیږي او دا رنګ د دې قبلولو ته او دغه غاړه کې خودو ته بیا اسلام هم ویل کیږي نو معلومه شوله چې دا دواړه په اعتبار دي مصداق سره متحدین دي کنه نو ماتن چې کومه خبره کړې ده دا خبره صاحب الکفایه هم ذکر کړې ده نو تایید د خپل قولی په قول اخر باندې وکړه په پیدل ان دا مطلب نه ده چې معنا د اسلام او د ایمان یو ده د دوی په مابین کې اتحاد ده نو مترادفین نه دي بلکې متحدین دي په پیدلې کنه ترادف څه ته ویل کیږي تعدد لفظي او وحدت معنوي ته چې د دوه شی عینو په مابین کې معنی یو وی لکه قعود او جلوس غیث او مطر الفاظ دوه دي خو لیکن معنی دلته داسې نه ده بلکې دلته دا دواړه متحدین دي مترادفین نه دي د اسلام ځان ته معنا ده د ایمان ځان ته معنا ده خو لیکن خبره دا ده چې د دواړو په مابین کې اتحاد ده دا نسی کېدلی چې انفکاک دی یو د لبل نه جایز شي په دې معنا باندې چې ایمان دی وی اسلام دی نه وی یا اسلام دی وی ایمان دا نسی کېدلی نو که ایمان او اسلام یو شی وای نو د امننا ناری دوی ویلې کنه بیا خو د دې معنی دا سو چې دوی د اسلمنا ناریم کړی دي په پیدلې نو بیا الله تعالی څه لپاره ورته ویلي ولیکن قولوا اسلمنا خو معلومه شوله چې د ایمان او د اسلام په مابین کې فرق ده نو امننا نه کافي کېده ځکه الله ورته ویلي چې اسلمنا وایي نه سولای په پوي نو که اسلام او ایمان یو شی وای بیا الله تعالی ولی ورته ویلې د هغه قول دی دوی نه او د تسری دی دوی نه رسته چې دوی آمنا ویلی وو چې ولکن قولو اسلمنا نو دی راغی له دینه جواب وک حاصل دی جواب دا ده چې دلته چې دوی دا ویلې چې آمنا نو مراد له ایمان نه دوی صرف اقرار لسانی وو نو الله تعالی ورته ویلې چې صرف اقرار لسانی دا زبان خرچی په ایمان کې نه کافی کیږي چې تر څو پورې دی غ سره انقیاد باطنی نه وي اسلام دا راضی په معنا دی هغه انقیاد سره نو الله تعالی ورته ویلی ولکن قولوا اسلمنا تاسو د سی وی چې موږ منقاد یو دغه اوامرو دی شارع ته ظاهرا و باطنا نو الته چې الله تعالی دا ویلی چې قالوا آمنا نو الله تعالی ورته ویلي، قل لم تؤمنو، په تاسې ایمان نسته، ځکه تاسې خو صرف په هغه زبان خرچي کوئ، په خولې باندې نارې ویی، خو په باطن کې خو د تاسې انقیاد نسته کنه، ولکن قولو اسلمنا، تاسې دا خبره وکړئ چې د موږ انقیاد باطني راغلی ده، نو هلته ایمان نه حقیقت الایمان نه ده مراد، بلکې د ایمان نه ایمان قولي مراد ده، نو له دې وجې نه دغه آیت مبارکه سره په موږ باندې سوال نه واردیږي. بل سوال راځي چې صاحب د تعالی کلام نه مخکې معلومه شوله د تعالی کلام نه مخکې معلومه شوله چې اسلام ویل کېږي دی لره چې هغه انقیاد باطینی راغلی وي دا خبره صحیح نه ده اسلام خو دغه ظاهری امور ته ویل کېږي انقیاد باطینی ته نه ویل کېږي دلیل وی دلیل دا ده نو دا خو ظاهری اعمال پیغمبر علی السلام ذکر کړه معلومه شولا چې باطینی انقیاد دې ته ایمان نه اسلام نه لیکيږي بلکې اسلام دې د ظاهری اعمالو نه عبارت ده نو تاسو دغه مخ کې تقریر وکړه دغه تقریر صحیح نه ده په سوال پوه شئ نو دی راغی لدی نه جواب وکړه حاصل دی جواب دا ده چې صاحب اسلام ویل کېږي انقیاد باطینی ته خو خبره دا ده چې دلته چې پیغمبر علی السلام ورته ذکر کړی دي دا یې ثمرات د ایمان ذکر کړی دي دا خو حقیقت د ایمان نه ورته ذکر کړی دا یې علامې د ایمان اسلام ورته ذکر کړی دي چې نخا د مسلمان بداوي چې هغه بدغه دغه اعمال کوي دا خو پیغمبر علی السلام ذکر د ثمراتو کړی ده د دې ایمانه دا خو عالمي ورته ذکر کړی دی دغه اسلام هغه معنا لغوي د دې اسلام یا هغه حقیقت دی خو نه ورته ذکر کړی نو لهدا په دې بندم سه اشکال او اعتراض نه واردېږي بل خبره دا ده وضاحت کوي د کلام د ماتن لپاره تفصیل المقام کوي پنځمه خبره تفصیل المقام صاحبانو دا ذکر کوي چې استثناء په ایمان کې د دې لپاره دوه صورت دي کده سی وو چې سړی د ادب دی وجه نویل انا مؤمن ان شاء الله دا جائز ده او یا سړی د دی وجه نویل چې هغه اعجاب بنفسه نه کاوه ځان ته غاویره کېدنه د هر څه حواله به الله ته کوله چې کده الله د څه خوخی احاله الى الله لپاره د ترک الاعجاب بیا ان شاء الله ویلې دا سیدا او یا دا ان شاء الله د دې لپاره ویلا چې عاقبت خو د امور سړي ته معلومیږي نه د ما هغه به اخیری انجام به د ما څنګه کیږي نو د هغه ابهام دی عاقبت دی وجنه د سی ویلې چې ان شاء الله دا پروانه کې جایز ده درې وجه سولې او یا هغه تبرک حاصلو په نوم د الله تعالی سره نو د تبرکنې ان شاء الله وویلې نو دا جائز ده او د دین علاوه په نورو صورتو کې چې کله سړی حقا مؤمن وي نو دیغه لپاره ان شاء الله ویل صحیح نه دي ډیر ښه تفصیلی وکړه چې کچرته د ادب دی وجنه ان شاء الله ویل او هغه احاله د امور الله تعالی ته کوله او یا هغه تبرکن ویل یا لوجد هغه عاقبت دی عاقبت او د انجام په اعتبار سره وویل په دغه څلورو صورتو کې استثناء جایز ده د دین علاوه په ایمان کې استثناء ده نه ده جایزه ذهن کې کېناس څو خبرې وسولې بس دا درس حاصلو پنځه خبرې یوې دلیل ذکر کړ لپاره د کلام د ماتن دویم یې تایید د خپل قول په قول د صاحب الکفایې وکړ او دریم یې نقل د سوال او له هغې نه جواب وکړ څلورم یې بیا نقل د سوال او د هغې نه جواب وکړ پنځم یې تفصیل المقام ذکر کړ د کلام د ماتن د پاره تفصیل وکړ عبارت اوس ګورئ والایمان والاسلام واحد نو ایمان او اسلام یو شی دا لئن الاسلام هو الخضوع والانقياد ځکه اسلام ویل کېږي هغه عاجزي او الله يا يې مګه پيدا نه کړ په دغه کلي کې غير بيت من المسلمين سوا له يو کور د مسلمانانو نه چې بيت د لوط وو. وبالجمله خلاصه د کلام دا ده لا يصح نه صحيح کېږي په شريعت اسلامي کې چې سړی حکم وکړي په يو تن باندې چې دا مؤمن ده خو ليکن مسلمان نه ده يا مسلمان ده مؤمن نه ده ولا نعني بوحدتهما سوا ذلك مګه نقص کوو په يووالي د دوی دواړو سره ما سوا له دې نه وظاهر وظاهر کلام المشايخ ظاهر له کلام د مشایخو نه داده انهم ارادوا عدم تغایرهما چې دوی مراد کړی دا له عدم تغایر نه په دې معنی بندې چې یو له بل نه نه جدا کیږي اتحاد مفهومي یې نه ده مراد کما ذکر فی الکفایه دا تایید ده کما ذکر فی الکفایه لکه کفایه والا ذکر کړي دي چې ایمان ویل کیږي هغه تصدیق دی الله تعالی ته فیما په هغه څه کې اخبر من اوامره و نواهیه چې خبر یې ورکړی دا له اوامرو او له نواهیو نه والاسلام هو الانقیاد اسلام ویل کېږي انقیاد او خضوع لره لالوهیته لپاره د الوهیت دی الله تعالی وځه لا یتحقق وې دا نه ثابتېږي مګر په قبلولو د امر او د نهي سره نو ایمان نه جدا کېږي له اسلام نه حتما فلا یتغایران د دوی په مابین کې به تغایر نه وي ومن اثبت التغایر که څوک یې اجتنا د دوی په مابین کې غیریت ده یقال له سړی د هغه ته داسې ویایي چې حکم د هغه چا څه ده چې ایمان یې راوړی وي اسلام نه یا اسلام راوړی وي ایمان نه یي فإن اثبت لاحدهما حكما کچرته یو ته حکم ثابت کړ چې هغه بل ته نو ثابت فبها نو ښه خبره ده بیا موږ تغیر ومنو ښه خبره ده بیا به تغیر ومنو و الا او کچرته هغه حکم چې دی یو د پاره ثابت و هغه بل ته کچیرته هغه حکم د دوی په مابین کې مغایر نه دی یو حکم بل تم ثابت ده فقد ظهر بطلان قوله نو به قول ظاهرا باطل ده فإن قيل كتويا په اعتراض کې قوله تعالی دا قول دی الله تعالی قالت العرب آمنا بندچانو ویلی موږ ایمان راوړی دا الله ویلی قل لم تؤمنوا ته ورته ویا تاسو ایمان نه دراوړی ولکن قولوا اسلمنا تاسو به سیای چې موږ انقیاد کړی دا صریحونه دا ښکاره ده په تحقیق د اسلام کې بدون د ایمان نه قلنا موږ یو مراد له اسلام معتبرنا په شرع کې هغه بغیر له ایمان نه موجودیږي او هو فی الایت بمعنى الانقیاد الظاهره په آیت مبارکه کې دا عبارت د نفس له اقرار کولو نه من غیر انقیاد الباطن چې انقیاد باطنی نه وي په منزله د تلفظ باندې په کلمې د شهادت من غیر تصدیق نه چې تصدیق نه وي په باب د ایمان کې فین قیل کته وی په اعتراض کې چې قول دی نبی کریم علیه السلام دلالت کوي په دې باندې چې اسلام عبارت د اعمال ظاهریونه ځکه پیغمبر اسلام څور تویلې چې الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله اسلام ویل کېږي دې لره چې ته شهادت دې دیو کې چې نشته معبود سوا دی الله تعالی نه او محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رسول دا وتقیم الصلاه اقامت دې مانځو کې او تو دې زکات زکات ورکې وته صوم رمضان او ته حج البیت حج دې بیت یو کې ان استطاعت الیه سبیلا کړي تا طاقت وی غلره د لارې دلیلونه دا دلیل د په دې خبره باندې چې اسلام عبارت د اعمال ظاهریه ونه نه له تصدیق قلبی نه قلنا موږ یایو چې مراد دلته چې ذکر شوي دي ثمرات د اسلام او علامې د اسلام دي کما قال علیه السلام لکه نبی کریم علیه السلام ویلو لقومنا لپاره د هغه قوم وفدو علیه چې غو وفود کړی وو راغلی وو نبی کریم علیه السلام ته اتدرونه پیغمبر علیه السلام ورته ویلو تاسو پیژنئ مل ایمان بالله چه ایمان په الله څه ته ویلی کیږی فقالو نو دوی ویلی وو الله ورسوله اعلم الله او رسول دی الله تعالی ښه عالم ده قال علیه السلام پیغمبر علیه السلام ورته ویلی وو شهادت ان لا اله نو ایمان خو هغه څه ته ویلی کیږی تصدیق ته خو پیغمبر علیه السلام دغه امور ورته کولی وو نو الته مراد له ایمان نه څو ثمرات خو دلته مراد له اسلام نه ثمرات دي نو پیغمبر علی السلام ورته ویلی او شهادت الله اله الا الله یو کلمه د شهادت د دویم اقامت د منځو دریم ورکول د زکات دریم روزه نیوله وان تعتو من المغنم الخمسه او پنځم دا چې لغنیمت نه خمس ورکې کما قال او کما قو کما قال عليه السلام الک بل ځکه نبی کریم عليه السلام لدی الايمان بضع و70 شعبه ایمان څه دی پاسه او یا شعبه ده د بضع اطلاق هغه د دریو نه پورته تر لسو پورې کیږي. اعلاها اوچته مرتبه یې قول لا اله الا الله ده، ادناها او کمه ده، کمه مرتبه یې اماطة الاذی، لرې کول د هغه موذي شیانو دي، عن الطریق له لارې نه، از غیب روجي لرې کړي. واذا وجد من العبد التصدیق چې کله د یو بنده نه تصدیق او اقرار دواړه راغی صح له نو د ده لپاره دا خبره صحیح ده چې ویایي انا مؤمن حقا زه یقیني مؤمن یم لتحقق الایمان عنه ځکه د ده ایمان یقیني ده ولا ینبغي ان یقول دا مناسب نه ده چې بیا یایي انا مؤمن ان شاء الله لانه ان کان للشک ځکه که دا د شک لپاره وو فهو کفر لا محاله دا بیا یقیني کفر ده او که د ادب د وجې نه وو یا له دې وجې نه وو چې حواله د امورو یې کوله مشر دې الله تعالی ته او یا دې د تردد په عاقبت او مآل کې و په فی الآن والحال په الحال نو لا فی الآن والحال او لتبرک او یا دې دې پاره ویلې چې تبرک حاصله او په یادولو دې الله تعالی سره او یا دې دې پاره چې دې بیزار سي له تزکیه دې نه پس نه او له هغه غاوره کېدلو نه په خپل حالت باندې نو فل او لا ترکه بیا بهتره ده چې سړی پریږدي لما انه یوهمو بشک ځکه په دې کې یې هان د شک ده. ولهذا له دې وجې نه قال ماتن وویلې چې محمل صحیحه یې وو لا ینبغي دون ان یقول لا یجوز عدم جواز یې ذکر نه کړ لأنه اذا لم یکن لشک ځکه که د شک د وجې نه نه وو فلا معنی لنفی الجواز بیا خو څه فایده نه وه لپاره د نفی کولو د جواز کیف څنګه به موږ دې ته ناجایز ویایو وقد ذهب الیه کثیر من السلف دي جواز لره ډيرو سلفو دغه ذهاب کړی ده تر دي پوري چي صحابه کرامو او تابعين هم دي ته ذهاب کړی ده وليس هذا مثل قول کاوي دا په دي دا د دي مثال په شان بندي نه ده چې انا شاب ان شاء الله ځکه ایمان اختیاري ده او دغه شباب هغه اختیاري ده که غیر اختیاري غیر اختیاري لأن الشباب ليس من افعاله المكتسبه ځکه دا د افعال اختیاریه مکتسبه ونه نه ده او نه د هغه نه ده چې په هغه باندې د بقا متصور شي په عاقبت او مال کې او نه د هغه قبیله نه ده چې په دې سره تزکیه د نفس او اعجاب راځي بلکې دا په مثل د دې قول باندې ده چې انا زاهد متقن ان شاء الله تعالی وذهب بعض المحققين ذهاب کړی د ځینو محققین او علما او اله دې خبره لره ان الحاصله بس دی دا وګه خبره وګه سره نه